قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې جنیات یعنې پیریان هم په علم غیب باندې نه پوهیږي ځکه علم غیب دا د الله رب العزت خاص صفت دی د کائناتو هیڅ یو فرد په دې کې شریک نه دی نه ملائکې نه جنیات نه پیریان او نه اولیا او نه انبیا هیڅوک په علم غیب باندې یعنی غیب ذاتی هغو لره ثابت نه دی الله رب العزت پیریانو او جنیاتو ته نااشنا طاقت او قوت ورکړی دی که څنګه غواړي هغوی د خپله شکل بدلوي په یوې لمحه کې د زرګونو میله سفر کوي او ډیر داسې واقعات او حالات دي چې هغه انسانانو ته نه معلومیږي هغه واقعات او حالات جنیاتو ته معلومیږي دومره طاقت او دومره زور سره بیا هم هغوی په علم غیب باندې نه پوهیږي په دې هکله به د قرآن کریم دوه اهم واقعات تاسو ته زه وړاندې کوم چې هغه دا ثابتوي چې جنیات په علم غیب باندې نه پوهیږي لومبنۍ واقعه د حضرت سلیمان علیه السلام وسلام د مرګ عجیبه او ناشنا واقعه ده چې په دوویشتمه سپاره کې د صورت سبا په دویمه رکو کې هغه بیان شوې ده چې د هغې تفصیل دا دی د بیت المقدس تعمیر حضرت داوود علیه السلام وسلام شروع کړی و حضرت عمر فاروق د مسجد نبوي خوا او شا کورونه د بیت المال په پیسو باندې واخیستل او د مسجد نبوي توسیع وکړه مسجد نبوي غټ کړ په آخر کې یو کور پاتې شو چې هغه د حضرت عباس رضی الله عنه کور و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر او کاکا دی حضرت عمر فاروق حضرت عباس ته حکم وکړ چې ته خپل کور خس که چې دا ستا کور په مسجد نبوي کې داخل کړم خو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په هیڅ صورت د کور خرڅولو ته تیار نشو آخر په دواړو کې دا فیصله وشوه چې دا فیصله به په عدالت او په محکمه کیږي قاضي چې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو ته منظوره وي په متفق رای سره دواړه حضرت ابی ابن کعب سید القرا ته خپله فیصله وړاندې کړه او هغه د خپل فیصل مقرر کړ د حضرت عبید په وړاندې چې کله دا معامله پیش شوه نو هغه د دواړو بیانونه واوریدل او وی فرما چې ما د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله نه دا حدیث اوریدلی چې کله حضرت داود ته د بیت المقدس د تعمیر حکم وشه نو هغه تعمیر شروع واقعا واورئ قدرمن اورېدونکو نو د یو سړي کور په منځ کې داسې پرده شه چې د هغه کور په وجه د بیت المقدس نقشه خرابېدله تر څو چې دغه کور د منځ نه لرې شوی نه وای نو د بیت المقدس نقشه نه صحیح کېدله نو حضرت داود علیه السلام وسلام پریشانه شو چې څه وکړي هغه سړي ته ویلې چې دا کور خپل کور په ما باندې خرڅ کړه خو هغه سړی د خپل د کور په خرڅولو باندې په یوې طریقه باندې هم راضي نشي نو حضرت داود علیه السلام وسلام تنګ شه او په زړه کې دا فیصله وکړه چې د حکومت په زور به دغه کور باندې قبضه وکړم او په بیت المقدس کې به دا کور شامل کړم الله رب العزت د داود علیه السلام وسلام دا اراده خوښه نه کړه فورا داود علیه السلام وسلام ته وحی راغله چې ای داوده ما خو تا ته حکم درکړی و چې زما د یاد دپاره کور جوړ کړه او ته دا غواړې چې د بل ځمکه په زبردستي او په زور سره واخلې او غصب یې کړې او زما په کور کې شمله کړې زما د شان سره خو دا مناسبه نه ده داود علیه السلام وسلام ته دا وحی راغله او الله رب العزت ورته ویلې چې دا هم زما شان سره مناسبه نه ده چې د بل کور په زور سره واخلې او هغه زما په کور کې شامل کړې نو الله رب العزت ورته ویلې کومه اراده چې تا کړې ده تا ته به دا سزا درکول کیږي چې ته به د بیت المقدس تعمیر مکمل نه کړې نو داود علیه السلام وسلام عرض وکړه چې ای زما پروردګاره که زما په لاس سره نه وي نو زما د زوی په لاس باندې د بیت المقدس تعمیر مکمل کړي چې هغه سلیمان علیه السلام دی الله رب العزت د حضرت داود علیه السلام وسلام دا درخواست قبول که چې بیا حضرت سلیمان علیه السلام وسلام د بیت المقدس تعمیر کوي حضرت عبی بن کعب چې کله دا حدیث حضرت عمر فاروق او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته واوروه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بې اختیاره شه او د حضرت عبی لمنې ونیوله او دا یې ورته وفرمایل چې زه خو تا ته د دې دپاره راغلی وم چې ته به څه سهولت پیدا کړې چې زه د حضرت عباس کور واخلم او هغه په مسجد نبوي کې داخل کړم تا خو نور هم سخته خبره پیش کړه حضرت عمر فاروق ابی بن کعب ته وفرمیل چې په ته ته په دې خبره باندې شهادت پیش کوي نو حضرت عمر حضرت عبی بن کعب ونیولو او مسجد نبوي ته راوسته هلته د صحابه و کرامو جماعت ناست و حضرت عبی جماعت ته مخاطب شو او ویې فرمه چې تاسو د الله په رب باندې قسم درکوم او وایم چې د بیت المقدس د تعمیر دا واقعه که د نبی علیه السلام نه چا اورېدلی وي نو هغه دې ودرېږي او بیان دې کړي نو په دغه ډله کې حضرت ابوذر غفاري پاڅېده او ویې فرمیل چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه همدغه واقع اورېدلې نو حضرت عمر فاروق بیا ابی حضرت ابی رضی الله عنه پرېښود به هر حال حضرت ابی ګویا فیصله وکړه چې د حضرت عباس د رضامندي نه بغیر د هغه کور نشي اخیستلی نو حضرت عمر رضی الله عنه خپله اراده بدله کړه خو څو ورځې تېرېدو نه پس حضرت عباس رضی الله عنه په خپله د حضرت عمر رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شه چې اوس زه په خپله خپل کور په خپلې خوشحالي سره د مسلمانانو لپاره مفت خیرات کوم دا وغورځوه او په مسجد نبوي کې شامل که او د حضرت عباس رضی الله عنه د کور هم یوه عجیبه او نااشنا واقعه د احادیثو په کتابونو کې لیکل شوې ده واقع دا ده چې حضرت عباس رضی الله عنه د دغه کور په چت باندې یوه ناوه لګېدلې وه د حضرت عباس رضی الله عنه د دغه کور په چت باندې یوه ناوه لګېدلې وه چې د هغې ناوې اوبه بهر طرف ته غورځېدلې یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه د جمعې مانځه دپاره جامې بدلې کړې جومات ته روان و چې کله دغه ناوې لاندې را ورسېده نو په دغه ورځ اتفاقي د حضرت عباس رضی الله عنه په کور کې چرګان او نور شیان ذبحه شوي وو چې د هغې وینې په دې ناوې کې راغلې او د حضرت عمر رضی الله عنه په جامو باندې پریوتلې حضرت عمر باندې داسې غصه او جذبه راغله چې په دغه وخت یې سړی را وغوښتله ناوه یې وښکله ناوه یې ایسته کړه حضرت عباس چې کله خبر شه نور یې هیڅ ونه ویلې صرف دومره یې وفرمایه چې دا ناوه په خپله رسول الله په دې ځای لګولې وه حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره واورېده نو ډیر غمژن شه او قسم یې وکړه او حضرت عباس یې دې ته مجبوره که چې زما په اوږو باندې وخیژه او دا ناوه په هغه ځای باندې ولګوه چیرته چې په خپله محمد رسول الله لګولې وه د حضرت عمر په قسم ورکولو سره حضرت عباس مجبوره شه او همدغه شان یې وکړل حضرت عمر لاندې کیناسته او حضرت عباس د هغه په اوږو باندې وخته ناوه یې هلته ولګوله به هر حال خبره اوږده شوه قدرمن اوریدونکو چې حضرت داود علیه السلام وسلام د بیت المقدس تعمیر شروع که خو هغه یې مکمل نه که د داود علیه السلام وسلام نه وروسته د هغه زوی حضرت سلیمان علیه السلام وسلام د بیت المقدس تعمیر شروع که جنیات او پیریان د حضرت سلیمان علیه السلام وسلام تابع ول او سلیمان علیه السلام وسلام ټول جنیات د بیت المقدس په تعمیر باندې ولګول خو اوس د حضرت سلیمان علیه السلام وسلام مرګ راځي او دا خبره به تاسو ته ثابته شي چې جنیات په غیب باندې نه پوهیږي قدرمنو اوریدونکو سلیمان علیه السلام وسلام ټول پیریان په دې مقرر کړي وه چې تاسو د بیت المقدس تعمیر کوئ او بیت المقدس آبادوئ نو سلیمان علیه السلام وسلام پریشانه شو که ماته مرګ په دغه حالت کې راغی نو جنیات به کار پرېږدي او د بیت المقدس تعمیر به بیا هم نیمګړی پاتې شي نو حضرت سلیمان علیه السلام وسلام د الله په حکم سره دا تدبیر اختیار که چې خپل عبادت دپاره یو شیش محل تیار که هغه کور داسې و چې د دننه طرف نه به ټول څیزونه ښکارېدل د ننه طرف نه به ټول څیزونه ښکارېدل او هغه به د بهر نه په نظر راته د ننه نه به بیرون ښکاره کېده او د بیرون نه به دننه ښکاره کېده نو کله چې د مرګ وخت نږدې شه نو سلیمان علیه السلام وسلام د مرګ تیاری وکړ هغه کور ته تشریف یوه او د خپل امسا په تکیه سره د الله تعالی په عبادت کې مشغوله شه په دغه حالت کې چې حضرت سلیمان علیه السلام په خپلې همسا باندې تکیه کړې وه سلیمان علیه السلام وسلام ته مرګ راغی او د هغه روح ووتو اسرائیل علیه السلام د سلیمان علیه السلام روح واخیست د سلیمان علیه السلام وسلام جسد د همسا په زور باندې ولاړ و پوره یو کال تیر شو جنیات بهر په کار کې مشغوله ول جنیات او پیریان بهر کې په کار باندې مشغوله ول د لرې نه کتلو سره به یې همدا ګڼل چې حضرت سلیمان علیه السلام ژوندی دی او عبادت کوي او حال دا چې سلیمان علیه السلام وفات شو د حضرت سلیمان علیه السلام روب او دبدبه ډیره زیاته وه جنیاتو دومره همت نه کوه دونه زور په هغو کې نه و چې نږدې ورشي او وګوري چې سلیمان علیه السلام وسلام څه کوي خو د لرې نه د لیدلو به دا اندازه کوله چې سلیمان علیه السلام وسلام ژوندی دی او په عبادت باندې مشغوله دی یو کال تیر شو اوس د الله رب العزت شان دی چې د حضرت سلیمان علیه السلام امسا ته وینا ولګېدله نو هغه وینې د سلیمان علیه السلام وسلام د حمسا دننه خوړل شروع کړل کله چې د حضرت سلیمان علیه السلام وسلام د امسا اکثره حصه یې وخوړله نو امسا ماته شوه د حضرت سلیمان علیه السلام وسلام جسد په ځمکه باندې پریوت کله چې پیریان نږدې راغلل نو لیدلې چې حضرت سلیمان علیه السلام وسلام خو وفات شوی دی پیریانو او جنیاتو چې کله اندازه ولګوله هغوی ته دا معلومه شوه چې حضرت سلیمان علیه السلام وسلام خو یو کال مخکې وفات شوی لکه الله رب العزت فرمایی فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض تأکل من سأته الله رب العزت وایي کله چې موږ د حضرت سلیمان علیه السلام د مرګ فیصله وکړه او په هغه باندې موږ مرګ راوسته نو پیریانو ته د حضرت سلیمان علیه السلام د مرګ خبر د ځمکې چینجي ورکړه چې د هغه د حضرت سلیمان علیه السلام امسات دننه طرف وخوړه پیریان هیڅ هم پوه نه ول خو چې کله هغه چینجي او وینې د حضرت سلیمان علیه السلام وسلام همسا د دننه طرف نه وخوړله نو امسا ماته شوه سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوته پیریان پوه شو چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات شوی دی او الله رب العزت فرمایی فلما خر تبینت الجن ان لو کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المهین کله چې د حضرت سلیمان علیه السلام وسلام جسد په ځمکه باندې پریوتلو نو په جنیاتو باندې هم او په عامو انسانانو باندې هم دا خبره واضح شوه چې جنیاتو ته د غیب علم حاصل نه دی که جنیات په غیب پوهېدلی نو د یو کال مفت مشقت یې ولې برداشت کولو فلما خره کله چې سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوته تبینت الجنو نو معلومه شوه جن ته پوه شول جنیات ان لو کانو یعلمون الغیب که دوی په غیب باندې پوهېدلی نو ما لبسو فی العذاب المهین په دې سخت عذاب او سپکوونکي عذاب کې به دوی وخت نه وای تېر کړی خو دوی نه پوهېدل په غیب باندې د غیب علم او د ټول کائناتو علم خو ډیر لرې خبره ده جنیات خو په مړه او ژوندي کې هم فرق نشي کولای د یو سړي مړه کېدل او ژوندي کېدل هغوی ته معلوم نه شوه نو د پوره کائناتو د حالاتو خبر هغوی ته چیرته کیدای شي نن راشه وای په دې باندې پیریان ناست دي د هغه نه د غیب خبرو پوښتنه کوي دا ټول خرافات دي دا ټول بدعات دي د دې نه مسلمانانو په جدي توګه باندې ځان وساتئ الله ته رجوع وکړئ نو د دې واقع نه دا خبره ثابته شوه چې پیریانو ته او جنیاتو ته الله رب العزت ډیر لوی طاقت ورکړی دی خو د دې باوجود بیا هغوی هم مخلوق دي او د خالق هیڅ یو صفت په هغوی کې موجود نه دی عالم الغیب کیدل د الله تعالی خاص صفت دی د باقی مخلوقاتو په شان پیریان هم د الله تعالی په دې صفت کې شریک نشي کیدلی چې هغوی دې په غیب باندې پوه شي دویمه واقعه دا واقعه الله رب العزت په دوه ځایونو کې بیان کړې ده یوه په صورت احقاف کې او دویمه په صورت جن کې او د دې واقعې تفصیل په صحیح احادیثو کې هم راغلی دی د دواړو جهانو سردار د پیغمبري نه مخکې جنیات به آسمانونه ته تلل آسماني خبرونه به یې اورېدل او بیا به راتلل خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري نه پس د وحیې د حفاظت دپاره آسمانونو باندې پیرداران ودرول شول او هغه جنیات به چې مخکې آسمانونه ته تلل هلته به آسماني خبرې اورېدلې جنیات د دې نه منع شو کم جن او پیری به چې د آسماني خبرې اورېدلو لپاره بره ته پاسه نه به هغه ستوری دې پسې شه هغه شهاب ثاقب او شیطان او جن به راشړه نو ټول جنیات راټول شول او په نوي صورت حال باندې غور او فکر وکړه خپل منځ کې مشورې او فیصلې وکړي ټول جنیات راټول شو او دا یې ویل چې آیا په دنیا کې کومه نوې خبره راپېښ شوې ده چې موږ آسماني خبرونه اوس نشو اورېدلی آسمان ته نشو ختلی هر طرف ته د خپل کسان ولیږل د جنیاتو یوه ډله حجاز طرف ته هم ورسېدله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه کې د سهار مونځ کوه نو د پیریانو دا ډله چې کله هلته ورسېده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه قرآن واورېده یو بل ته یې ویلې چې تاسو چپ شئ او ټولو په غور سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د زړه نه دا قرآن واورید د قرآن په اوریدلو سره د دوی ټول زړونه د ایمان نه ډک شو ټولو ایمان راوړ او دا یې ویلی چې دغه نوې خبره راپېښ شوې ده چې د دې په وجه باندې آسماني خبرونه موږ اوس نشو اوریدلی هغوی قرآن واوریده کله چې نږدې راورسېدل نو ویې ویل چوپ شئ کله چې تلاوت ختم شه ولو الی قومهم منذرین خپل قوم طرف ته یېروونکي واپس لاړل هغوی هم د الله عذاب نه ویرول او خپل قوم ته داسې ویل یا قومنا عجیبو داعی الله و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم ای زموږ قومه الله طرف ته د رابلونکي خبره قبوله کړئ او په هغه باندې ایمان راوړئ الله تعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي نو جنیاتو دغه وفد او د جنیاتو دغه ډله قرآن واوریدو مسلمانان شول او واپس لاړل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغوی د تلو راتلو بلکل خبر نه و کله چې صورت جن نازل شه د صورت جن نازلېدلو نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټوله واقعه معلومه شوه نو د دې دویمې واقعي نه دا هم معلومیږي چې پیریان او جنیاتو ته علم غیب نشته دی دومره اهمه واقعه په دنیا کې پیښه شوې رسول الله پیدا شوی څلوېښت کاله عمر تیر کړی و او پیغمبر جوړ شوی و خو جنیا ټول د دې واقعې نه ناخبره ول نه پوهېدل چې دا زموږ تګ آسمان ته ولې بند شوی ولې آسماني خبرې نه منو که هغوی په غیب باندې پوهېدلی نو په دې به پوه شوي وه چې الله د خپل پیغمبر په دنیا کې پیدا کړی هغه باندې اوس وحی راځي موږ نشو کولی چې آسمانونو ته وخیجو او آسماني خبرې واورو هغوی د خپل وفدونه او د خپل ټولۍ او جماعت هر طرف ته لیږي چې تاسو په دنیا کې وګرځئ معلومات وکړئ چې دا څه خبره ده چې اوس موږ اسمان ته نشو ختلی نو معلومیږي چې په غیب باندې پیریان نه پوهېږي هغوی په غیب باندې پوهېدلی خو دوی ته به دا معلومات وایي چې رسول الله پیدا شوی هغه اوس په پیغمبري باندې مبعوث شوی دی د وحیې د حفاظت لپاره اوس په موږ باندې آسماني خبرې بندې شوي نو دومره تکلیف او مشقت به ولې برداشت کوه چې د خپل کسان په ټوله ځمکه کې ګرځول چې تاسې وګرځئ چې څه خبره شوې نو معلوم شو چې جنیات هم په علم غیب باندې نه پوهېږي غیب د الله صفت دی غیب ذاتی د الله صفت دی نه په دې باندې انسان پوهېږي نه په دې باندې پیری پوهېږي نه پې ملکه پوهېږي نه پې ولی پوهېږي او نه پې نبی پوهېږي په دې باندې باید موږ تاسو ټول هم عقیده ولرو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او زموږ عقیدې دې سالمه او صالحې عقیدې وګرځوي نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ ننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه